پای کې انکارهم من هاذا النبي د دې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې الله راولېګ نو دای د دنو منکار کړو تاکی سره تاسو ته موسی علی السلام په دلایل راغله او نو تاسو څخه په خدای ته پس د موسی علی السلام نه ونیو او تاسو ظالمان وای په دې ځای باندې پینځم خطاب ختم ک وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ دې ځان شپږم خطاب او په دې شپږم خطاب کې خلاصه ده د ما سبقا مخکې پنځه خطابات ا تیر شو نو دا شپږم خطاب خلاصه د ما سبقا ده قالو سمعنا واسینا واشربوا فی قلوبهم العجل بكفرهم نو هغه ته اشاره کوي چې دویم خطاب کې د ځای خباستونه ذکر کول وای الہ نیولې او داغي عبادت کو چې الله وی غوا لاله کین چالو علیکو خلق یو اجل نو آیت هم اشاره وکړه او اجربو فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین الله چې صحابه امر کړیو نو هغه نه منل او جنسنا الله منی کول نو هغه کول دارنګ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کو نو هغه ټول ته اشاره وکړه او دا هغه خلاصه را واغستا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ واورې د منګا او نا فرمانی کو منګا سمینا منګا واورې د دای په خلی وی منو حسینا دا بیان د سړو چې سړکه نا فرمانی کولا نه منلا اسی به په سینه لاس کې خود چې مونږه منو مونږه منو او حقیقت کې دین منلو قالو سمعنا واسینا نوی دایو واوره د مونږه زړګې وینا فرمانی کو مونږه وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْإِجْلَا بِكُفْرِهِمْ کته ځان ته مؤمن وای دا ستاخ کول ایمان دی دا ستاخ کول ایمان دی چې تا ته دا وای قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصتا وا پیغمبره کوي تاسو لپاره کور د اخرت پنیزا الله باندې یوازې خالصتن حال دی یا خبر دی د کانت او دا مباهله ده د يهودو سره چې و تاسو دور ناکار او ګنده خلک یې چې په خبره نه پويږي د انبياو تابعداري نه کوي د کتابونو نه کوي دلائل نه منئ راځي چې مباهله وکړو مباهله دا چې راځي موږ بشو تاسو بشي او د الله نه به مرګ غواړو چې الله څوک په غلطه دی ته مرګ ته په عذاب راولي نو پتا وولګي چې څوک په غلطه یې په عذاب راشي قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه وا پیغمبره کوي ستاسو لپاره کور د اخرت دا الله څخه یوازې من دون الناس بغیر د نور خلقنا چې تاسو آی مونږ په حق یو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین نو غواړی مرګ کوي تاسو رښتینی مرګ غواړم که تا ته وایي چې ته په حق نو زه ته مرګ غواړه واو کنه مباهله کو راځه مونږ به وایو چې څوک په حق دی الله غ خلاص کې څوک چې باطل پرست دی هغه تبا کې ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم نغواړي د دې مرګ درا چرېوم په سبب دا چې مخکې کړي لا سونو د دایو یعنی د دای دا عمل د وجنا والله علیم بالظالمین الله دې پویا په ظالمانو باندې ولا تجدنهم حرس الناس على حیات خامغا و ممیدی یهود لرا ډیر رسناک د خلقنا په ژوند دنیا باندې د دنیا په ژوند د ډیر رسناک دی په خواو اوسم دی په خواو دغه سیو اوسم دغه سی دی تو ګره په دنیا باندې پنځه غیخه کړی دی ادارې جوړې کړې دي ملکونو لا قرضې ورکي او د قرض د لاندې کړل او بیا چې څه غواړي نو هغه کوي ملکونه مقروض کړل او هر څه د دنیا د ژوند لپاره کوي ملکونه په یو بل اچي وسله په خرڅي ملکونه په مصیبت اخته کوي د دنیا د ګټې لپاره به مو ځان نی بچ کونکې دل د عذاب نه ایو امر چې و زمير راځي دي سړی دا نو ایو امر عمر د ایو امر په ځای د فاعل کې د مزازه د پاره او چې و زمير راځي شي عمر ته ایو امر تفسیر داغه شبدل شداغه نه ایو عمر چې عمر ورګشي دلا سمطلب دیو ک زر کال عمر ولې ورګشي بیا هم دې دا الله دا عذاب نه نشي بچ کې دې والله بصیر بما يعملون الله لیدون کې پاغه چې دای کوي اوله حصہ د سوره بقره ختم شو په اسواد توحید کې او غدرې بابونه وا کل من کان ادو ال جبريل دیدا نه دویمه حصہ د سوره شروع شو په اسباد د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې رسالت د نبی علیہ السلام ثابتئی نو د ثابتولو یو طریقه دام دا چې اعتراضونه یو داغي جوابونه وکي لکه ته کتاب لیکي یو مسله باندې او یو بل سړی پاغه مسله کتاب لیکره او بتای اعتراضونه کړی دي نو ته دا غي جواب وکې نو دا هم اثبات چې ستاسو مسلې دغه سي اثبات رسالت کوي ودافز شبهات او تساو هغه نه شبهات اعتراضات و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغي جوابونه اشاره دي ته چې کتار سره لوی سړی شي ته د پیغمبر پاک نه لوی سړی نه داغنه ډیر پاک او معصوم نه داغنه د لوی مقام او حیثیت خاون نه نو چې پاغه اعتراضونه کول نو تلاس شي یو سالک وایي ما نجا الله والرسول معنا پیغمبر باندې اعتراضونه کول نو چې ته توحید بیانې په تابو مې اعتراضونه کوي اوس اول اعتراض پیغمبر باندې کو نو په سند کو چې سند کټ کی نو بس بیا خو هر څه ختم شو د با ستا په سند اعتراض کوي هغه اعتراض کو جبريل امين باندې نبی علیہ السلام ته وی تاسو غ جبرئیل امین راضی او د په شر رات لکه شری دی قومونو باندې زمکه اړولې دي عذابونه راوړي دي د په شر رات لکه نو مونږه زکه تا نه منو چې تاسو غ جبرئیل امین راضی او دوی دارنګ ستا په سند به اعتراض کوي تا ته وای مړه مونږ بس تا خبره منلې وا استاد او استاد نه دا خو بدمعاش دی استاد او استاد نه کار سره دی استاد استاد داسې کړی دی او داسې کړی دی او داسې کړی دی صاحب استاد باندې به اعتراض کوي مړه تا ته د عمل سم معلوم دی چرسی دی او دا دی او دا دی او دیوا صاحب استاد و اعتراض کوي لوفر دی نو تبا سکے تبوای زما استاد ما ته داسې قران خېلې چې زما زړه ته کوس کړي نزل ولا قلبك باذن الله تبوای زما استاد هغه خبره کړی دا چې دنه په خوانو حق پرستو کړي وا مصدق لما بینه ده ته به وای زما استاد ما ته هدایت بیان کړی دنیا کې را ته هدایت خېلې دی زما استاد ما لزیری راخړی دی او دا و بشرا للمؤمنین زما استاد سره دشمنی خو د قران سره دشمنی ده نو زما د استاد چې دشمنی نو د قران دشمن دی کافر دی او الله د الله دشمن دی دا چې جبرئیل امین باندې اعتراض کو نو پینځه جوابونه داغي کوي چې جبرئیل امین باندې اعتراض کې نو دا نه چې زلاغنه انکار وکما جبرئیل امین زما په زړه باندې قران راوړې ده زما زړه ته قران کوس کړي قل من کان عدوا لجبريل وا پیغمبر سوچ وی دشمن د جبريل فانه دا علت قائم مقام د جزاء ده جزاء ذل کې معذوف ادا او فی داخله پاغي باندې یعنی من کان عدو لجبريل فلا وجه لعداوته نشته د وجه دا د دشمنای اولی انه نزل ولا قلبك باذن الله دی جبريل امين راوړی دی قران ستا پسړه باندې په حکم د الله مصدق لما بین یاده دویم جواب تصدیق کوونګه دا چې مخکې دی نه دی دریم جواب واو دا نه هدایت په دنیا کې سلورم دا بیا زګه ذکر کړ تخصیص یو ک چې د دای جبرئیل میکال بد شو نو د دای جبرئیل میکال بد شو نو دا غي نو می بیا ذکر کو چې تاسو بد شي زبه بیا بیا نو ملم دی به تا ته وای مړه نو درس کو د قران ترجمه کو نو دا ته پکې پنځ پیر پنځ پیر سلا کې وای ښا نن خو مې دوا ځله ویل او سبا به پنځه ځله وام چې ته په نورم خپه کېږي بیا بیا وایا وجبرئیل و میکالا چې په دای د جبريل نوم بد لګي بیا بیا وایا دا نه چې ته چا د وجه د خپل استاد نوم پرې دی یا استاد پرې دی د استاد استاد نوم لیو چیرې د سره د خلکو نه لګي نر شاګرد ا د خپل استاد تذکرې کوي او بے غیرت شاګرد دی خپل استاد پری دیو ولقان زلنا الیک آیات بینات پتاي سره را لګلی منګه تا تا دلایل واضح او کفر نه کوي بدی باندې مگر فاسقان وعده به وکي بیا به ناراضي د نن زمانه مقررینی مقررین به وعده وکي مرګرو به تنظیم کړي اده به بیا ټلیفون موبایل بند کی بس نه برازي بیا وعده دې سلا کولا وعده مکه وکنه ورځو یا ډلې دا کسانو نه چورګه شی ورته کتاب نبدا فریق من الذین اوتوا الكتاب کتاب الله وراء ظهورهم کتاب دا الله رسول شاګانو کانهم لا علمون گویا کې دین پوی دل دا الله کتاب شاته وګورځو واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان دویم اعتراض ستا په مرګری باندې به اعتراض کوي تا ته به یره تخسړې هوته د فلانی مرګ مرګره ا ډیر ناکار سړې یره کده دې لری کنه موږ به ټول بیا تاسو سره یو موږ به ټول ستا مرګری خو دې د ځان نه لری کا نه و شړا ا دې ټیک نه او دې داسې او دې داسې سليمان عليه السلام پیغمبرو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه صفائی بیانو لا داغه مرګره او ځکه انبیاء ټول نو دوی تبا من منلې وی خو ته د سليمان عليه السلام صفت کې او هغه هو جادوګرو په جادوي خلق تابع کړیو نو چې ته دا هغه مارګره او دا هغه صفات کې هوته به ما غسي کا نو مونږه زکاتا نه منو داغي جواب سلیمان علیہ السلام جادو نو کړي جادو کفر دی سلیمان علیہ السلام دا نو کړي دا خلکو بدنام کړي دی تبا د خپل ملګری صفائی کې تبا دا خلکو بدنام کړي دی زما ملګری ناکار نه ملګری صفائی به بیانې او داغه په صفائی به خوشحاليږي د نبی علیہ السلام صحابي حضرت اسامه حضرت اسامه د زید زیو نو خلکو باغ باندې اعتراضونه کول چې دا د زیه نه دی زګه دې زرنګ نه یو شان دی هغه زرنګ نه بل شان دی دا د بل چا نه پیدا دی نبی علیہ السلام په دې پریشان او حدیث کې راځي یو ورځ دای پلار او زیه دواړه ودی په سر صادره چول او خپې ښکاری دا عرب یو سړی او مجذب ابن الاور چاډیر کې افشناسو قیامت شناس دې ته وایي چې هغه سړی ته وګوري نو هغه پیژني چې دا سړی د عادتونه د خوونه دا دي دا سړی د فلانی رور دی د فلانی زیه دی شکل نه معلومیږي حضرت عمر بارک راضی نه عمر کان قائفن حضرت عمر قیافه شناس سره سړی به پیژندل باز سړی سړی پیجنی او باز نه پیجنی نو هغه مجذب للاور هغه کې هغه شناسو او ټول عربو کې هغه په دې باندې معتمد او مشهور هغه په لار تیرې دو چاغه دای پلار زی ولیدل په سر ساده را چول او خپیخ کاری دی نو هغه او خبر او کړاغوی الاقدام بعضها من بعضین دا قدمونه دا خپې بعضې د بعضو نه دي څه مطلب دا خپې چې ښکاري نو دا یو ځای او بل پلار دی یو بل نه پیدا دي نبی علیہ السلام ته دا خبر را ورسید نو ډیر خوشاله شو زګا خو خلکو په نی معتمدو نبی علیہ السلام کور تراغه ام المؤمنین وای نبی علیہ السلام راغه تبرقو اساریر وجهی د نبی علیہ السلام د مخ نه خو پړکو د خوشاله نه مخې پړګو له خوشاله نه مخ نه پته لګی دا چې خوشاله دی ما ته تاسو کو چوري خوشاله دغه سړی خپایم پته لګی خوشاله هم پته لګی وی نبی علیہ السلام مجزم نواور تیرے دا اوغوی الاقدام بازوا من باز دا نبی علیہ السلام دا صحابی صفائی بیان شوا نو نبی علیہ السلام باغی باندې خوشاله ده ستا مرګره داغه به بد نه وای داغه صفائی و بیانې خلق به بد وای وای دي کنه ته داغه خبرو په سمزه د چا به خوخي او د چا به بدی شي دا سليمان عليه السلام ولې په دې بدنام کړو چې جادوګر دی سليمان عليه السلام چې کله بیمار شو ابلیس د جادو یو کتاب لیکو او هغه د سليمان عليه السلام چې وکم ځای فیصله کولی الته پټ خخ کو کله چې سليمان عليه السلام وفات شو ابلیس د بنده په شکل راغې او هغه د سړی په شکل راځي او که زه درو غواما دا ځای ولټوي وګورئ د جادو کتاب دې ځای کې خخ کړي خلکو چې هغه ځای ولټو راي کې کتاب راووت دا غي په اول کې لیکلیو هاذا ما كتب اصف بن برخيا الوزير لسليمان بن داوود داغه خزانی دی چا سو نو برخی یا سلیمان اسلام د بار لیکلی دی دا خو ابلیس وګی لیکلی و خلق وی ودا خو رشتیا په جادوی کار کو اوسم باز خلق هغه یو مې ده ایو ته سلیمانه مې وای وای دا سلیمانه مې زکه ده چې سليمان عليه السلام څخه د جادو یو ګوتا وا نو پاغي باندې به کار کو نو هغه د پیریانو پټکړه نو هغه سین دا وګورځولا نو دې مې وخړه نو دې د پسینه وګوره نو ګوتا جوړه شوی دا اسه داغ دې په نو ګوتا په جوړه شوی دا دا سه دروغ کیسای میسای دی سليمان عليه السلام جادوګر نه و وتوو ما تتلو شیاطینو تابی شو دای دا چې لستل و شیطانانو علا ملک سلیمان په زمانہ د بادشاہ د سلیمان علیہ السلام کې سلیمان علیہ السلام باندې د ځان نه جوړ کړ او دا کله کله کوي امام مالک رحمت الله علیه چې کله بیمار شو زنادقه رالل او هغه وی منګه تپوس لرالو بیمار پرسای لرالو زګه مساله د خلق القرآن کې هغه ډېر تکلیفونه تیر کړیو چې هغه وی قرآن د الله صفات دی زنادقه وی دا مخلوق دی نو هغه تپوس لرالل یو چټ د مخکې نه لیکلی او او پای کې لیکلی وو چې زه د خپل خبرې نه رجوع کوم او زه تر اوسه په غلط او ما قران د خدای مخلوق دی چټ مخکې نه لیکلی وو چې تاسو لرال او امام مالک بیمارو تکلیف ورته زیاتو چې دا ایتلل نو غلې غوندې هغه چټي دا هغه بالغ دلان دي کې خو کله چې هغه وفات شو شاګردان قابلو زهینو نو هغه راولګیدل هغه چټ چې هغه ومونته بالغ لری ک چټ پروتو نو هغه دا هغه طرف نه او دای لیکلیو فورن هغه هغه چټ اوسلو هغه وی دا دنه لیکلې دا بل چا لیکلې او دته منسوب کړي بل چا لیکلې او دته منسوب کړي دا داغه رائے نه دا دا سم کوي کله کله کله داسې کوي کتابونو کې د ځان نه وردن نه کی لکه شامی کې اصل شامی کې دا عبارت نشته روستو چې بیا شامی بیا چاپ کوله ترکو کې نو آی په کیولی کله چانه چې زشه روکشي فالی عذاب سبت اقدام ولی اقول یا عمر نو حمدان ان لم ترد علی الظال الذي اخرجتك عن ديوان الاولیاء چانه څه شعر وکړه و قدم دې دا مصر د ولی طرف ته علی او دې دی وایو چې یا عمر نو همدان کتا ما تا زمارو شوی شی واپس نګ دفتر دا اولیاء نه ودی وباسما نو دتا با اولیاء د شی واپس کیو دا اصل شامی کی نشتا دا د ځان نه دی وردن نکړی دی په شامی کې دا سه پیرانی پیر جلانی عبد القادر رحمت الله علی کتاب کې باطل فرقه شمیری نو پای کې وای منهم الحنفیه دین احنافم دی حالانکه دا پیرانی پیر نه دی لیکلی کتاب او شجره کې برهوتی لیکلی دی چې دا دای د ځان نه وردن نکړي 10 من البقات ته دغه سي دای کلا کلا کوي نو اسنه ته پاغي باندې دوکا شي وما کفر سليمانو کفر نو کړ سليمان عليه السلام زکه جادو خو کفر دی پای کې بلنه د غیر الله ده ولکن شیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کړي وو یعلمون الناس سحرا پدا سیال کې چې خو به خلکو ته جادو وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت درې مې اعتراض جادو جائز دی الله را لګل دی هاروت ماروت پر را لګلیو او ته ته نامنګه منې کې تا ته وای مړه دا جائز دی فلانی مولای صاحب کو دا جائز دی فلانی کو ته ته منګه منې کې د اغي دو جوابونه یو دا چې سر نه الله را لګل نه ما نافیا یا ما موصولا نو معنا دا الله را لګلې او خود امتحان د پاره وما انزل على الملائكه ببابل هاروت او ماروت نور لګل شوی په دوا فرشتو په خار د بابل کې چې هاروت او ماروت وو وما يعلمان من احدنا نخدای چاته جادو نزدا کو با خلقو منو ما د زد دی دوارو نا دیو تاوی نی جادو راوڑیو نی خیلیو خو خلقو تبیوی منگا دا عذاب دا پار راغلیو که جادو مزدا کو مزدا کوی خلقو با دی د زد ازدا کو یا ما موصولا وما انزل على الملائكين اجر علی گله شوی او په دوا فرشتو په خار د بابل کې چې هاروت او ماروت و ما يعلمان من احدنا نخو د چاته جادو ځان یې خرڅ کړ په جهنم یې واغست لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے خدای خو په انجام نو پوه کنه ولو انهم امنوا واتقوا کدی ایمان راوړې ځانې بچ کړو د ګنا نه لما صوبت من عند الله خیرون نو خامغا ثواب طرف د الله نه غوراو لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے یا ایو الذین آمنو لا تقولوا راینا سالورم اعتراض پیغمبر پاک دیو تم صحیح الفاظو نه منی کې لګدای برای ناوی پیغمبر ته مخې ته ولاړو به به راینا نو دراینا غنی معنی دی یو معنا رایت الرجل اذا تاملته وتعرفت احواله راینا معنا زمنګ لحاظ وکا چې ته یو سړی لحاظ کوي رایت الرجل نو یو معنا دا زمنګ لحاظ وکا نو پیغمبر ته به وی راینا ظاهری به دا ښکارې دا چې وای زمونږ لحاظ وکا دا سبا دا خبره نه و خدای به په دې نیت نه وي دراینا نور معنی هم دي چې دراونت نشي معنا بے وقوف نو دای وی راینا یعنی بے وقوفه زمونږه نو عام خلکو ته خو به دا ښکاره کو چې مو وای زمونږ لحاظ وکا خو خپله کې به خاندل مونږ ورته وای چې بې وقوفه زمونږ پیړۍ یخ شي مونږ خو پیړۍ یخ وو نو بې وقوفه یا راینا رایش بنکی ته وای نو دای به وی راینا زمونږ شپنکيه يا نبي عليه السلام پورې به مسخري او ټوکې کولې او که چا به ولې دی وي مونږ وایو چې زمونږ لحاظ وکړه راینا اوی وی راینا دارنګ رئیسیس بدای نور توی رئیسیس نگهبان راینا زمونږه نگهبانا نو یې به وګوره خپل خوشحاليږي چې موږ ورته وایو چې ته زموږ نگاهبانې او بل چاته وي نگاهبان مو وایي نو یو قسم ټوګي او مسخري به تی جوړ کړي نو الله وی داسې لفظ اډو وای ما چای کی بوی د نور مانو ده د بیا د بای ده د شرک ده ارز کافرانو دے عذاب دردناک کافر هغه چاته وي چې هغه به ادبی کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی عزت کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو هغه ته کافر امام ابن تیمیه رحمت الله علیه مستقل کتاب لیکره اثار المسلول علی شاتم الرسول هغه تور زراندا پاغه هغه چا باندې چې هغه پیغمبر ته کنزل کوي هغه کافر دی داغه سزا هغه بیا مرګ دی یا ایو الذین آمنو لا تقولوا راینا وقولوا انظرنا وای لحاظ کزمنګا انظرنا وای کنا غلف سلوای چې بوی دې بیا دبای پکې دا مامون هارون زامنو د یو نوم امین او د بل نوم مامون مامون چې هغه د وینځي د اصلي خزيزيو امین چې هغه د اصلي خزيزيو مامون د وینځي زیو هارون بادشاہ دا غویزی په زوی باندې ډیر ماینو هغه اصلي خزه وتاي زما زوی هغه باندې نه مینه په د مینه هغه وتاي دې ادبناک دې کنه هغه ورته نه زما زی ادبناک دې د وینا غا ادبناک دې ویزا امتحان به والو کنه هارون مسواک کې خود او ایاو تند امین ته आवाज وکړه دا سری خزوی تا چاګه راغه ورته وی ما جمع هذا د مسواک سره جمع دا مسواک وته نیو هغه ورته وی مساویک نو مساویک د مسواک جمع دا ټیک ده خو چې کام د خطاب شي نو بیا معنا دا هم راځي چې ستا ګناونه او ستا جرمونه نو چې توای مساوي نو یعنی ستا ګناونه او ستا جرمونه وی خزا ابل دی आवाज وګ وی تراشه چا غراغه دوی زوی تا مسواکی وتونی و ما جامو هازا هغه خيارو هغه سوچو کو چې کزوام مساویګ نو دغه خود پلار به ادبی راځي او خيار سړې د پلار به ادبی نه کوي نو دغه به ادبی راځي نو هغه فورن وی زید محاسنک استاد محاسنو چې کم لفظ زید راځي نو هغه دی یعنی مساویک او په خلی مساویک و نه وی هارون خزه تاو کتل وی کم یو ډیر خيار دی هغه وته رښتیا دی ډیر خيار دی ادب او احترام دا دار چاکو دار مشرکو کشرانو د دې عزت کړی دی چا چې د خپل مشر عزت کړی دی نو دا غي عزت کیږي چا چې د مشر بی عزتی کړی دا نو هغه همیشه د کشر د لاس بی عزت کیږي بیا چې مشر تا مشر نه وای دی دار چانه مشري نو دی بیا د خپلو کشرانو د لاسه بی عزته شي او دا منګه ډیرو لیدل تجربه هم په دې باندې وکړه دارنګي حدیث کې راځي لا تتبعوا عورت اخیکم د خپل مسلمان رور بی عزت پسې مکیږي د خپل مسلمان نور بی عزت مکوي که تاسو دا بی عزت آی پسې شي الله بس تاسو بی عزت آی پسې شي الله به هم بی عزت کی چا چې ځان پر سو بی عزتي کړي دا هغه بیا په اولاد شرمېدلې ایو نزل علیکم من خیر من ربکم چراو لګل شي په تاسو باندې خیر د طرف از رب تاسو نه آی دان غواړي چې تا ته د خیر ورسی دا ناکار علماء سو او دا مشرکین دای کله غواړي چې تا ته د خیر ورسی نو چې ستا د خیر او ستا د فائدې نه خبريږي دې بدړ منيږي دا ول چته و دا ول چته و داولې او داولې توبه غسته یم ما یواد الذین کفروا من اهل الكتاب نه خو هغه یې هغه کسان چې کفر یې کړی دی د کتاب د الله او نه علما یې څوک نه ولا المشرکین نه د مشرکانو نه ایو نظر علیکم من خیر من ربکم چراولې ګل شي تاسو باندې خیر د طرفه د رب تاسو نه دې دا نه خوږی چې تا ته د خیر راورسی نو دې نه خوږی چې چالو شو والله یختص برحمته من یشاء اګوره دا جمله جدا راړه والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي په خپل مهربانه سره هغه څوک چې خوښ شي دا الله دا خدا الله خو غدا چې په چا مهرباني کوي خاصي کې په خپل مهربانه نو هغه باندې رس په رس نورې نورې مهربانای کوي ته په نشي باندولې او تنویر دې په ما سبقه جمله جدا راړه په ما سبقه تنویر اول نراواله هغه سره ولګو و اعتراضنا مګو په جبريل والله يختص برحمتي من يشاء الله خاص کوي خپل مهربانه سره هغه چاله چې خوښي ده الله دې الله خاص کړي بس الله په خپل مهربانه کوي تی سلا بدوای موایا چې جادو جایز ده والله یختص برحمتی من یشاء الله دې جادو نه بچ کوي خاص کوي مهربانه سره نو تنویر دې په ما سبقا والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي خپل مهربانه سره چاله چې خوښي ده الله والله ذو الفضل العظیم او الله دې خاوند فضل لوی والله ذو الفضل العظیم الله دې خاوند فضل لوی مانن سم من ادنم سیا پینځم اعتراض په نسخه تسن پیغمبر کله یو خبره کې کله بل خبره کې ستا خپل په خپل دین کې شک دی یو راز وای یو کس وځ لاسو سره جنگي بل راز وا یو کس ود دوه سره جنگي یو راز یو کم کې بل راز وا دا منسوخ شه بل حکم کې ستا خپل شاګ دې سړیا اول دې دا کول او ستا کې تا تبا وای ناس خاصتا وای ناس کا په لغت کې په دوو مانو باندې راځي یو نسخه په معنا د لیکلو منګا لیکوا چې تاسو عمل کوی نسخه په معنا د لیکلو باندې منګه لیکوا چې تاسو عمل کوی دارنګي سوره اعراف یوصل شپږ پنځوستم 156 الذين تبعون رسول النبي ها په معنا د لیکلو نسخه په معنا د لیکلو هاجه ها نسخه په معنا د لیکلو باندې ها چې لیکل دارنګ نسخه په معنا د ازالی راضی لری کولو نو په معنا د لری کولو د ازاله اصطلاح کې شریعت کې ناس خاصه تا وایي نو شریعت کې ارتفاع الحکم بدلیل شرعی متأخر یو تعریف دا کوي لری کول د حکم هغه دلیل شرعي باندې چې هغه رستو د دې حکم نه راغلی لکه اول حکم یو تن با لسو کا سره جنگ کوي بیا حکم راغی یو تن با دوو تنو سره جنگ کوي نو مخکې حکم لری شه چې دا رستو حکم راغې یا سو کوئی هو هو الخطاب الدالو علا ارتفاع حکم سابق داغه خطاب دی چې دا دلالت کوي د مخکې حکم په لری کولو باندې چې مخکې حکم وو خو هغه تر دې وخت او اوس ختم شو او سو کوي بیان انتهای الحکم شرعی المطلق دا بیان دی داغه انتها د حکم شرعي مطلق مثال دا سره لکه بیمار او ډاکټر لور شي هغه تعالی دوايي درګي چې دا بخوري دا دارو به یو چمچ سار یو ماخام دا ګولای ټابلیټ یو سار یو ماخام او هفته پس به مال بیا راځي تاغه دوايي خوري په بوتلګي کې هم لاسه دوايي پاتې دا ګولای هم سپاتې دي او ته بیا ډاکټر لور شي چې هغه ستا معاینه وکي نو تا ته وای دا دوايي بس کا نور مخرا او نور دوايي درل درکې اوس تا خو دا خیالو چې دا دوايي خو بلا زخرمه خو ډاکټر درته وی چې دا تر دی وخته پورې وا اوس دا فرق راغله او دا دوايي نه دا بخوري دا نه چګینی الله ته پته نه وا اول یو حکم راولېګا بیا بل نه الله ته پته وا چې دا اول حکم د دې وخت نه تر دې وخت دی او انسان ته پته نه وا نو چې الله بل حکم راولېګ نو د دې اول حکم غا انتهای خو نه چې دا تر دې وخت او دینه بعد اوس دا بل حکم نه اواله خلق لا کړل ها چې یو وز لاسو سره جنگي گئی نو چې زهنی هغه د تیار شو نو بیا یو وز دوا سره جنگي گئی نو دا وتا آسانو مو الله ته پته و چې زو دا حکم کوم او بنده ته پته نه و دا چې نبی علی السلام چې کله د شرابونه منع کوله نبی علیہ السلام وی شراب توی کئی کٹوائی ماتی کئی لوخی ام مات کئی نو لوخی والا ام مات کرل اول زینی طور سخت تاونی ول پختانو وی پا چه مرگ لیونی وی نو پا تبا رضا کی گی بیای اگا لوخو اجازت اوکو کاغا وینزی سبا کوئی واولی د عام لوخي هم مات کوي شراب هم توي کوي نسخه مخکې حکم وو هغه تر یو وخت او نورستو حکم راغې هغه وخت یو خو د تر دیو ما نه انصاغ مینا دینونن سیا هغه چې لري کومنګ یو آیات لکه لسو کا سره جنگ گرانو دو سره آسان دے ناز دے بے خیر منها رات لگو منگا پا غورا پا آسان سره داغینا او مثلها او پا مانا دواو ومثلها فی الاجر او پا شان داغی باندی پا اجر کی لکه ابن جوزی زاد المسیر کی مانا کئی اجر بے داغی عمرائی ایو آسان الم تعلم ان الله على كل شيء قدير او زجر ورګي آیا تنه پوها او تنویر به ما سبقا آیا تنه پوها یقینا الله دې پارشي قدرت والا دا د مخ کې ټولو احکام سره لګي ولې وای بد جبريل الم تعلم ان الله على كل شيء قدير ولی الفاظ مشتبی وائے الم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر ولی دنسخنا انکار کے الم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر ٹولو سر لگی الم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض آیا ته نه پویا چې یقینا الله لرا اختیار د اسمانو د زمکو ده او نه به تاسو لا بيد الله نسوک دوست او نسوک امدادي ام تريدون ان تسالو رسولکم ربط ما سبق سر سره مخیو تعدیف الاقوال ادب ورکو په اقوالو کې چا سه بے ځای اعتراضونه مکوي خلاصه مکوي استادی فی الافعال چې کارونه هم سم کوي مؤمنان له ادب ور کوي ام تسالو رسولکم تاسو ام تريدونا تاسو اراده کوي چې سوال کوي پیغمبر تاسو نه لکه چې سوال شو د موسی عليه السلام نه په خوا چې دوی من ته الله او خیا و من یتبدل الکفر بالایمان چا چې بدل کار د کفر واغست کار د کفر بدل د ایمان کې فقد ضل سوا سبیل تاګي سره د گمراه شل صحیح لارې نه ود کثیر من اهل الكتاب اوس بیا تیاقوز مومنانو ته د دې په خبرو کې مرাজি خو غي ډیر د علی کتابونه کا چې واړی تاسو لرا پس د ایمانو تاسو نه کافران اولیو مړی حسد من عند انفسهم د واجه د حسد ځانونو نه چړکه در سره سره بغوز دی من بعد ما تبین لهم الحق پس دا غنا چې سرګان شو تاسو ته حق فاعفو واصفحو لره کوي د زړه نه زای مینا افا د زړه نه مینا لره کا واصفحو او مختنا واړه وایو نو چې کله اعتراضونه در باندې کیږي تبا مستا وړاندې شي او الله سره به توجه کې حدیث کې راځي نبی علی السلام کلمہ حذب او امر بادر الى الصلاه چې نبی علی السلام د بس حادثه پیښه شو پابندی وګی د مونږ ورګی زکات وما تقدمو لانفسکم من خیرین هغه چې مخکې کوی ځانو لره صفایدا او به مې دی لره د الله څخه ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله پاغه عمل چې تاسو کوی لیدونکې ده وقالت اليهود ليست النصارى لا شيء ستا خلاف کوي پتا اعتراضونه کوي خدای خپل کې هم د یو بل دشمنان دي وقالت اليهود ليست النصارى لا شيء دا يهود نصارى ستا خلاف بکئی تا ته یو ښکاری خو یو ندی فلاکه به هم دی یو بل خلافی او قال ازل یهود لیس دین نصارا لا شیء وای یهودیان دی نصارا په اس دین باندې او وای نصاران دی یهود په اس دین واهم یادلون الكتاب او دایل ولی کتاب کذالک قال الذين سنج دای وای نو دارنګ ویلی وا کسانو چې نه پوهې دلا پشان دی وینا د دی نو الله به فیصله وکي په میان دای کې پر ورځ قیامت پاغه سګي چې و دی کې اختلاف کوونکی ومن ازلم ممن منا مساجد الله زجر ورګیو ومن ازلم سوک زیاد ظالم نے نو ازلمو صیغه د اسم تفضیل دا لوی ظالم دا هغه چا نه سوک د جمعات نه خلق منی کوي نو دلته خوای ازلمو لوی ظالم خو نور ځایونو کې وایو ومن ازلام ممن منا مساجد الله اب نور ځایونو کې ومن ازلام ممن افترا علی الله کذبا او کذب بیااته سو زیا ظالم نه دا چانا چغه درو وی په الله نو لوی ظالم خو به یوی نو دې څه مطلب اصل کې جواب دا دی چار لامو صيغه د اسم تفضیل لا په اعتبار د جدا جدا نوع باندې نو سوره انعام یوشتم آیات کې یو قسم نوع ذکر کړی دا سوره یونس ولسم آیات کې بل نوع ذکر کړی دا سورہ کهف و پنځوستم آیات کې بل نو ذکر کړ دلته بل ذکر کړه سماده درو جن کې لوی ظالم هغه څوک دی چې په الله درو کوي په منا کوونکو کې لوی ظالم هغه دی چې هغه د جمعات نه خلق منی کوي نو هر نو کې لوی لوی ظالم درو وایونکي خو بلا دي څوک په پلار وای څوک برور وای څوک په استاد وای او چې په الله درو وای نو دالو ظالم نه منا کون کی بلا شه دي څوک د لار نه خلک منی کوي څوک د اجرې نه څوک د جمعات نه او چې د جمعات نه خلک منی کوي دنه لوی ظالم نشته ومن الله ممن منا مساجد الله سو زیاد ظالم دے دا آغا چانا چا منا گئی جماعتون دا اللہ نا ایوز کرفی اسمو چی آل کشی بدی کی نم دا اللہ وصا فی خرابها او کوشش کئی پا خراب والی دی جماعت کی جماعت خراب ایو جماعت خرابول سدی چا بادے خرابی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حافظ ابن کثیر داغه قول ذکر کړي ليس الامارت بالبناء انما الامارت بذكر الله د جمعه تبادل هغه په نقشو نگار باندې ندي د جمعه تبادل الله په ذکر دا الله په کتاب باندې دي دا ما ته خالګی دا غینا چې زه جمعات کې بدعات وینم چې څوک دا غیرت نه کوي ولې دا وی زګه د بدعات رد هغه مشکل له او ګران دی او جمعات کو اوس ورځي نو خلک به بیا جوړ کی او چې بدعات په کې شروع شي ها بیا ډیر په ګران ختميږي د دیو جنا هغه وایي چې زه وروینم چې جمعه سوځه اداره ته خلک دي هغه نه چې زه پکې بدعات وینم وما حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا غسر اورز ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ راغی سنن دارمی ذکر گئی ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ ورته ستا جمعات کې منن یو ناشا کار ولید وې څه وی چې موږ شو خلکو په تیز ذکر کو سبحان الله الحمدلله الله اکبر په تیز ذکر کو هغه ښا سباله غفلا شوغه واچو لا جمعات تراغه او هغه لوخي چې ما په کې د نبی عليه السلام سره خوراک کړو هغه لا ندي مات شوي ان د نبی عليه السلام د وفات دور وخت نه شوي وقد جئتم ببدعه ظلماء ما وراكم الا مبتدعين او تاسو یو تور بدعت پیدا ک نوی نما تاسو لا مگر بدعتیان اجولای د غټو ډکا کړي وا یو یو په غټو وشته د جمعات اوس غلو وزي وی بدعت شروع کړي جمعات کې بدعت کوي جمعات کې چې بدعت شروع شي نو هغه جمعات بیا روان شي زګه بدعت بیا خوريږي دای لرا دنیا کې رسوایی دا او دای لرا په آخرت کې عذاب لوی سماته په دنیا کې رسوایی دا دنیا کې به رسوایی ذلیل وای ولهم فی الاخرت عذاب نظیم او دای لرا په آخرت کې عذاب لوی ولله المشرق والمغرب او الله لرا اختیار د مشرق او د مغرب دی بس چې الله کوم خواوي یا خوا مخ کوي په دې کې سلا چو چرا کې سعید ابن جبیر چې کله گرفتار کړو او حجاج حکم کوي الله لیکي نو چې هغه سم لاس نو مخې خانه کابه تک هغه وی فینما تولو فسم وجه الله نو کم خوا چې مخ کوی اخوا در رضا دا الله دا وجین مراد دا الله علم دا الله رضا او کنا توای مخ نو دا الله سو مخو ندی چې مشرق تا مغرب تا شمال تا جنوب تا دغه سوګ یو خوا به مخ کوي سوګ بل خوا یو په جبرئیل امین او داغي پنځه جوابونه دیم په سليمان عليه السلام او داغي جواب وما کفر سليمان دریم په انزال سحر داغي جواب دا د الله طرف نه دی سرورم لا تقولوا راینا او داغي جواب پنځم په نسخه باندې او دا غي دو جوابونه یا د سر نه الله نسخه را کړی نه دا یا کړی دا د پاره د امتحان امان انسان من ارجنا نسیا ناتی بخیر منا مثلها دای غونتی پاجر کی عمل آسان شو اجر زیات شو شوګما شوبا هغه به ان شاء الله سبا وایو سبحانك ګورای باز مرګرو دعاګانې غوښتي دي دا غي د پاره دعا وکړي چې الله دا غي حاجتونه تر سره کړي سزمو مرګري دي نارینا زنانا چا بهر ملکونو کې اوسيږي او په بهر ملکونو کې هم دا وبا عامه ده نو ای دعاګانې غوښتي دي دعا وکړي چې الله غي د دې افت او د دې وبا نه وساتي الله دا غي بچي دا ای خاوندان خزه د دې وبا نه وساتي الله دې ټول مسلمانان چې په کم یو ملک کې الله دې دا غي حفاظت وکړي الله دې زمونږ د ټولو حفاظت وکړي الله دا لاک ډاون ختم کی چې بیا طلبه او بستر راغستی او را روان یو د لارې کوسی پیډه کی شي الله زمونږ نه د قران او سنت صحیح خدمت واجی او الله دې موږ دنیا نه د ایمان سره بوزي سور مشران کشران نارینه زنانه وفات شوی دي الله دې غیله جنت الفردوس ور کی الله دې هغه جهان خسته کی چا اولاد نه الله دې ولنه کان صالحان اولاد ور کی چا اولادي الله دې د مور او پلار د سترګو یخون کې وګرځي چا کورونه آباد نه الله دې هغه کورونه آباد کی او الله دې په خپل کورونو باندې خوشاله کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه